فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين والذين يأثمون أي يأثم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني وأطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم نضايع خليفة المسلمين وأمير المؤمنين البدري الحسيني القرشي على د جاهلیت مسایل په دې خپرونه کې د جاهلیت په هغو مسایلو ژور بحث کېږي چې الله جل جلاله ترې منع کړي یو په دې مسایلو کې ټولو نه خطرناکه او سخته خبره هغه دا ده چې سړی په نبي علیه السلام باندې د زړه نه ایمان رانه وړي چې ستا ایمان هم نه دی راوړی او جاهلیت چې کومې طریقې دي او کوم مسایل دي هغې ته هم ته په ښه سترګه باندې ګورې نو دغه انسانان پوره تاوانیان دي راځئ د جاهلیت مسایل وپېژنئ او ځان ترې وساتئ د هر یکشنبې په ماښامنۍ خپرونه کې د جاهلیت مسایل الله رب العالمين په سورة شعراء کښې د دوی دغه حالت او کيفيت بيانوي چې دوی به ويلې خپل نبي ته انؤمن لک واتبعک الارذلون آیا وایي موږ تا باندې ایمان راوړو ستا تابعداري وکړو او ستا اطاعت وکړو حالانکه ستا چې کوم تابعدار خلک دي ستا چې کوم ملګري دي دا خو ډېر ذلیل او کمزوري خلک دي نو دې وجې نه ستا دا خبره حقه نه شي کېدلی او چې حقه نه ده نو موږ یې ځکه نه منو داسې بل ځای کې سورت انعام کې الله ربالعلمین فرمایي اهؤلاء من الله علیهم من بیننا وایي دې خلکو به دا ویلې آیا وایي دا پیغمبر او دې دا ملګري چې کوم دي الله رب العالمین وایي دومره زمونږ په دې منځ کې صرف او صرف په دی باندې احسان وکړو په دی باندې فضل وکړو چې دی ته حق پیغمبري ورکړله او حق دعوت یې دی ته نصیب کړو حالانکه مکې خو سرداران خلک دي مشران خلک دي الله رب العلمين خو خپل شکرګذار بندګان پېژني، د نبوت لايق خلک الله رب العلمين پېژني، د هدايت لايق خلک الله رب العلمين پېژني، همغې خلکو ته الله رب العلمين هدايت نصيب کوي، اګر که دا د خلکو په نظر کښې کمزوري خلک وي، سپک خلک وي، همدغه معيار عزتمندو زمونږ او ستاسو په دې جاهلانو کښې هم هغه معيار راغلی دی او د دوی په نيز هم دی وایي چې کومه خبره هغه طاغوتي ملایان چې هغوی دوکتورین یې کړې وي همداشان ماجستریان یې کړې وي او په ټلوېزیونونو باندې او همداشان په سټلایټو باندې هغوی را ځي او پروګرامونو کښې شرکتونه کوي دوی چې کومه خبره وکړي هماغه خبره به حقه وي هماغه خبره به صحیح وي هماغه دین به چې کوم دی په حق باندې او کومه خبره چې عام علما کوي د سنګر علما کوي د مجاهدین علما دا خو د هغوی په نیز کښې کمزوري دي سپک دي د هغوی په نیز کښې دی نه پوهېږي په دې وجې نه زمونږ استاذ جاهلان هم د هغه طاغوتي ملایانو نه متاثره کېږي چې هغوی غټ نوم لري او شهرت لري حالانکې دغه جاهلیت والاو کار و دې نه ځان ساتل په کار دي نهمه مسله په دې کتاب کښې هغه دا ده چې هغې د جاهلیت والا او خلکو به فاسقانو علماو او ناپوهه عابدانو پسې تګ کوو د هغې خبره به یې منله هغه خلک چې هغې به نوم به پې د ملا پروت و نوم به پې د عابد پروت و خو لیکن عابد به د اسلام او دین نه خبر نه او عالم به چې کوم دی فاسق و فاجر به وو، د الله رب العلمين پوره تابعداري به يې نه کوله، خو لېکن دوی به د هغه خبره منله، لکه سورة توبه کښې الله رب العلمين د دوی حالت بيانوي، الله پاک فرمايي، يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الله پاک وايي که نه چې ای د ايمان والؤ! یقيناً ډېر د ملایانو نه او عابدانو نه هغه خلک دي ليأکلون اموال الناس بالباطل چې د خلکو مالونه دا په باطله باندې خوري ویصدون عن سبیل الله او خلک د الله رب العالمین د لارې نه چې کوم دی هغه منع کوي همدغه شان په صورت مایده کښې الله رب العالمین وایي چې د دې مطلب هغه دا دی چې الله پاک وایي، تاسو د حق په تابعدارۍ کښې د حد نه زیاتې مه کوئ او د ګمراه علماوو مه تابع کېږئ چې له مخکې نه ګمراه دي او نور خلک یې هم ګمراه کړه او سمه لار یې چې کوم دی هغه خطا کړې ده نو دې وجې نه دغې علماوو تابعداري چې تاسو ته پته ده چې هغه طاغوتي ملایان دي لکه نن سبا هغه طاغوتي ملایان چې د افغانستان په پارلمان کې ناست دي او یا د آی ایس آی ایجنټان دي او مقصد یې صرف او صرف دا ده چې بس د پاکستان بچ شي پاکستان دفاع شپه او ورځ دی کوششونه دغه صرف او صرف پاکستان وي لکه تاسو به دا لیدلي وي چې په جلسو کښې دی همدغه وایي چې سب سې پهلې پاکستان لکه داسې نه شو ویلی چې اسلام سې پهلې پاکستان نو دوی وایي سب سې پهلې پاکستان بس اسلام نه او د حیا نه او د عزت نه او د هر څه نه مخکې وایي پاکستان دی د پاکستان مفاد دا به د اسلام نه چې کوم دی دا به اوچت وي او اول به وي او همدغه شان هغه طاغوتي هغه درباري ملایان چې هغه په نشو او تماشو کښې مست دي او خلک یې د دې امت رهبران ګڼي، خلک یې د دې امت مشران ګڼي، هغه د سعودي طاغوتي ملایان دا ګوره په حقیقت کښې علما نه دي، د دې خبره منل دا د رب العلمین ډېره غټه نافرماني ده او نو دې تابعداري به موږ او تاسو نه کوو ځکه چې دا فاسقان علما دي او دوی د الله رب العلمین دین مسخ کړی دی نو د دې مسایلو نه به موږ او تاسو هم ځان ساتو. په دې ځانګړې پاملرنه وکړي، د ښه استعمال طریقې یې زده کړي او د السمیع المجیب ذات څخه پرته د نور هر چا تعلق او اړیکې پرېږدي، بلکې هر مسلمان نارینه او ښځې ته په کار دي چې د مجاهدینو سره د کفارو پر خلاف د دغې الهي کامیابې وسلې په کارولو کې برخه واخلي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. جاهدوا المشرکین بألسنتکم وانفسکم واموالکم وایدیکم ژباړه، د مشرکینو پر خلاف وجنګېږئ په مالونو، نفسونو او ژبو. د ژبې جهاد یوازې دې ته نه وایي چې جهاد ته خلک وهڅول شي، د مجاهدینو ښه صفتونه بیان کړای شي، په کور کېناستل وغندل شي او د کفارو بدي بیان کړای شي، بلکې د ژبې د جهاد د مهمترینو برخو څخه یوه دعا هم ده. چې مسلمان د مشرکینو د ماتې او د مؤمنانو د کامیابۍ دعا وکړي، نو جهاد دغه ډول په دعا جهاد کول د هغه چا په حق کښې ډېر ضروري دی چې د کوم شرعی عذر له امله قتال فی سبیل الله نه شي کولی لکه ښځه، مریض، عاجز، بندیوان او داسې نور نو په دغو خلکو لازم دي چې د الله تعالی د لارې غازیانو ته دعاګانې وکړي ځکه دغو معذورو خلکو عذر الله تعالی په دې شرط منلی دی چې دوی به د الله تعالی او د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره خیرخواه وي، چې د دغې خیرخواهۍ له جملې څخه د الله تعالی دوستانو او د هغه د پېغمبر صلی الله علیه وسلم تابعدارۍ ته دعا کول هم دي. الله تعالی فرمایي. ژباړه، نه شته ګناه په کمزورو خلکو، نه په مریضانو او نه په هغه چا چې داسې څه په لاس کې نه لري چې جهاد ته د تلو خرچه پرې وکړي. خو دا هغه وخت چې دوی د الله تعالی او د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره خیرخواه وي، نشته په نېکي کوونکو کومه لاره او الله تعالی بخښونکی مهربان دی. بلکې د دغو کمزورو خلکو دعا د مسلمانانو د برلاسۍ او د کفارو د ماتې یو مهم لامل دی، ځکه کله چې سعد بن ابي وقاص دا ګومان وکړ چې ګواکې دی په نورو کمزورو مسلمانانو بهتري لري، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل. تاسې سره مرسته او تاسې ته رزق نه درکول کېږي مګر په تاسې کې د کمزورو له امله د بیهقي په روایت کښې دي ژباړه یقینا الله تعالی له دې امت سره د دوی د کمزورو په وجه مرسته کوي د دغه کمزورو په دعا لمونځ او اخلاص سره ابن حجر عسقلاني رحمه الله وایي سهیلي ویلي دي اصلي لامل د دعا د کاري وسلې په اړه ناپوهي ده، که چېرته دوی د دعا په اهمیت، لوی اثر، طریقي او آدابو پوهېدلی او هغه کیسې یې اورېدلی وای چې الله تعالی د خپلو بندګانو دعاګانې څنګه قبولې کړې دي، نو دوی به هېڅکله د دعا په اړه بېغوري نه وای کړی او په ډېرې سختۍ سره به یې دغه وسله را ټینګه کړې وای. هر بنده باید په دې پوه شي چې دعا ډېرې فایدې او زیات فضایل لري چې په یو مضمون کې یې را ګېرول ناممکن دي چې ځینې ګټې یې په لاندې ډول دي لومړی د الله تعالی دغه امر منل چې فرمایي ودعوه مخلصین له الدین ژباړه او الله تعالی رابلئ په داسې حال کې چې تاسې د هغه لپاره خپله دعا خالصه کوئ ادعوه ربکم تضرعا وخفیه تاسې د رب نه دعا کوئ د فریاد او وېرې په حالت کې ودعوه خوفا و طمعا او الله تعالی رابلئ د وېرې او امید په حالت کې بله دا چې په دعا کې د توکل ذلت او الله تعالی ته تواضع پوره انداز وي لکه چې الله تعالی فرمایي تقدیر نه شي رد کولی یعنې منع کولی مګر دعا حدیث په حسن سند سره احمد ابن ماجه او حاکم روایت کړی په همدې ډول دعا هغه مصیبتونه هم لرې کوي چې په بنده را شي لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځان ساتنه د تغییر څخه هېڅ ګټه نه ورکوي او دعا د هغه مصیبت څخه فایده رسوي چې په انسان راغلی وي او یا نه وي راغلی کله چې په بنده یو مصیبت را نازلېدونکی وي نو په لاره کښې ورسره دعا مخامخ شي دواړه سره ونښلي او مقابله پیل شي د قیامت تر ورځې پورې حدیث حسن دی حاکم روایت کړی درېیم دعا د دې لامل ګرځي چې انسان ته خپل مطلب حاصل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر مسلمان چې داسې دعا کوي چې نه په کې ګناه وي او نه خپلولي قطع کول نو الله تعالی به ورته په دغه دعا یوه له درې پایلو څخه ورکړي یا به ورته د هغه دغه دعا کټ مټ قبوله کړي یا به یې د هغه لپاره قیامت ته ذخیره کړي یا به پرې د هغه څخه کوم مصیبت دفع کړي چې په دې دعا ډېر عظیم شان لري حدیث صحیح دی احمد او حاکم روایت کړی کېدای شي د دعا تر ټولو مهمه ثمره یعنې مېوه دا وي چې دعا د دښمن پر خلاف د ثابت قدمۍ، کامیابۍ او برلاسۍ سبب دی چې دغه خبره په قرآن، سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت، د صحابه کرامو رضي الله عنهم په سیرت او د سلف صالحینو په سیرت کښې په ښه انداز ثابته شوې ده چې په دې لړ کښې د طالوت او د هغه د مؤمن پوځ او د جالوت او د هغه د کافر پوځ حال ته وګوره مؤمنانو په هغه وخت کښې څه وکړل او څه انجام او پايله يې په لاس ورغله؟ الله تعالی فرمايي، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين البقره دوه سوه پنځوسم ایات ژباړه او کله چې دوی د جالوت او د هغه د لښکرو سره په میدان کښې مخ شول نو ویې ویل ای زمونږ ربه په موږ صبر را توی کړه، زموږ قدمونه مضبوط کړه او موږ د کافر قوم پر خلاف بریالي کړه. دغه دعا مؤحدینو د جنګ له پیل څخه مخکې او د جګړې پر مهال کوله، چې الله تعالی فوراً قبوله کړه، فهزموهم باذن الله، البقره دوه سوه یو پنځوس سوی آیت. ژباړه، نو دوی د الله تعالی په حکم د جالوت لښکر ته ماتې ورکړه. د بدر غزا ته وګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا په شپه لمانځه ته پاڅېد او په سجدو کښې يي د الله تعالی نه ډېرې دعاګانې کولې، الله تعالی نه يې په کښې مرسته او کامیابي غوښتله، البدایه والنهایه. کله چې د بدر د غزا ورځ شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته وکتل، هغوی څه د پاسه درې سوه کسانو مشرکینو ته یې وکتل، هغوی په بدر کښې د صحابه کرامو حالت الله تعالی په خپله بیان کړی چې دوی هغه ته فریادونه کول الله تعالی فرمایي اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم الانفال نهم آیت ژباړه هغه وخت یاد کړئ چې تاسې خپل رب ته فریادونه کول نو هغه ستاسې دعا قبوله کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابه کرامو د دې دعا او فریاد نتیجه څه شوه الله تعالی د دوی مرسته په زر ملکو وکړه چې یو بل پسې سپاره وو، سکینه یعنې ارام یې پرې نازل کړ، د دوی قدمونه یې مضبوط کړل، د ارام په خاطر یې پرې ترکاري راوسته، له اسمان څخه یې پرې اوبه را وورولې تر څو پرې ځان پاک کړي، د شیطان چټلتیا یې ترې ختمه کړه، زړونه یې لمر قوي کړل او د مشرکینو په زړونو کښې یې د دوی رعب او وېره واچوله، نو هغوی ته یې د الله تعالی په حکم ماتې ورکړه. د احزاب یعنې خندق جنګ ته وګوره، کله چې مشرکینو مدینه سخته محاصره کړه، په مسلمانانو لږه تنده او وېره سخته شوه، دښمن ورته له برې او لرې خوا څخه راغی، د صحابه کرامو زړونه مرۍ ته را ورسېدل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رب ته فریاد وکړ او ډېره په ټینګه یې ترې دعا وغوښتله چې د خندق د کیندنې په وخت به یې دغه دعا کوله ژباړه ای الله که ته نه وې موږ به سمه لاره نه وای موندلی نه به مو صدقه کړې وي او نه لمونځ نو پر موږ سکینه یعنې ارام نازل کړه او که د دښمن سره مخ شو نو زموږ قدمونه مضبوط کړه دښمنانو پر موږ تېری کړی کله چې هغوی زموږ څخه فتنه غوښتله موږ انکار وکړ صحیح البخاري د خندق د ورځې له دعاو څخه ژباړه یا الله چې کتاب دې را نازل کړی ورېځې دې روانې کړې ډلو ته دې ماتې ورکړې دې کفارو ته هم ماتې ورکړه او مونږ سره یې پر خلاف مرسته وکړه صحابه کرامو د رسول الله صلی وسلم څخه د خندق په ورځ پوښتنه وکړه ای د الله رسوله مونږ خپل رب څخه کوم ډول دعا وکړو ابو سعید خدري رضي الله عنه وایي مونږ د خندق په ورځ وویل ژباړه ای د الله رسوله ایا داسې کوم الفاظ شته چې مونږ یې ووایو ځکه زړونه مو مریو ته رسېدلي دي نو هغه وفرمایل او شته ده الفاظ ووایي، اې الله زمونږ په عورتونو پرده واچوه او زمونږ وېرې ته امن را وبخښې. نو دې مبارکو دعاګانو څخه وروسته څه پېښ شول؟ په یوه توره شپه کې تېز سېلی او طوفان را والوت چې د مشرکینو کټوۍ یې نسکورې کړې، خېمې ورته له بېخه ویستلې او ورونه یې ور مړه کړل او د پاتې کېدو ځایونه یې ورته ډک کړل. چې په پایله کې مشرکینو د روانېدو اعلان وکړ په دې اړه الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها وکان الله بما تعملون بصیرا صورت احزاب نهم آیات ژباړه ای مؤمنانو هغه وخت رایاد کړئ چې پر تاسو لښکر راغی نو مونږ ورباندې بادونه او داسې لښکرې ولېږلې چې تاسې نه لېدلي او الله تعالی ستاسې په عملونو لیدونکی دی نو د نړۍ په هر ځای کې کمزورو مسلمانانو ته دا پیغام ده چې دعا کوئ له دعا کار واخلئ دعا په ځان لازمه کړئ په داسې انداز په کلکه دعا کوئ چې ستاسې په قبلېدو یقین وي الله رب العالمین به خپله وعده پوره کوي او په خپل قدرت او واک سره به د دې کفري ډلو ملتونو او ټلوالو ته په یوازې ماتې ورکوي چې دغه خبره خامخا رامنځ ته کېږي ان شاء الله تعالی. د لومړۍ برخې پای. د دې مقالې دویمه برخه به انشاءالله په راتلونکو ورځو کښې تاسو ته وړاندې شي. د خلافت اتل زلمي په مرتدینو یرغل کړي د خراسان له دنګو غرو نه پر دښمن غوټه وهي د خلافت اتل د خلافت غږ راډیو ګرانو اورېدونکو قدرمنو مجاهدینو وروڼو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو اورېدونکو ګرانو مجاهدینو وروڼو خوشبختانه چې زه نن ورځ د اسلامي خلافت لومړۍ لیکې ته راغلی یم دلته د اسلامي خلافت د اتلو غازیانو زړورو مجاهدینو تر څنګ یم ډېر د خوشحالۍ احساس کوم قدرمنو اورېدونکو راځئ د اسلامي خلافت د اتلو غازیانو اصبروا وصابروا ورابطوا قال الله تبارک وتعالی، وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض وقال النبی صلی الله علیه وسلم، یوم رباط فی سبیل الله خیر من الدنیا وما فیها الحمدلله دا د الله یو احسان دی او فضل دی، دا زموږ څه کمال نه دی او نه زموږ کومه چالاکي او نه زموږ هوښیارتیا ده، دا په موږ باندې د الله رب العزت دا داسې احسان کړی دی چې د دنیا په مخ باندې د دې احسان شکر او د هغې بدله مونږ نه شو پوره کولی او د خلافت اسلامي په ژوند کښې زمونږ الله رب العزت راوستو مونږ اتو کالو نه تر د نهو کالو پورې په په مختلفو تنظیمونو کښې جنګېدلي خو زمونږ مقصد صرف د الله رضا وه زمونږ مقصد چېرته او هغه اسلامي سرحد دی. زمونږ بونډرېنې نه دي معلومې چې مونږ به د تورخم پرې جنګېږو یا به مونږ د ایران پرې جنګېږو. زمونږ بونډري د کفر سره ده، که هغه په روس کښې ده، که هغه په چین کښې ده او که هغه د پاکستان د مرتدینو سره ده. خو الحمدلله الله رب العزت د مسلمانانو سره دا وعده کړې ده چې زه به تاسو ته د ځمکې خلافت در کوم. د ځمکې خلافت له دقه مقصد دی چې تاسو به په ځمکه شریعت نافذوئ. الحمدلله خراسان کوم ولایت چې اعلان شوی دی، په دې کښې د الله شریعت نافذ دی. دلته الحمدلله یو نظام دی، دلته الحمدلله یو قانون د الله د شریعت نافظ دی، دلته غل نه لاس غوڅېږي، دلته زاني چې دی سنګسارېږي، دلته قاتل نه سر غوڅېږي، دا ولې دا ولې دا دلته مجاهدین په ډلو ډلو را روان دي، دا د دقې قربانۍ نتیجه ده چې هغې یې صفا خپله وینه الله ته پېش کړې ده، لکه الله رب العزت فرمایي که نه، ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. مونږ سره الله وعدې کړې د جنت ده مونږ خپله وینه دلته تویه کوو په دې خطونه کې دې لپاره پراته یې چې مونږ به دا ځمکې نیسو د کافرو نه او په دې به مونږ صفا شریعت نافظوو ان شاء الله تعالی ډېره زیاته مننه اوس به را شو په نړیواله کچه د اسلامي خلافت په خلاف باندې نړیوال تړونونه کېږي او ملکونه او هېوادونه سره کښېني د هغوی مشرانو د اسلامي خلافت د له منځه وړلو لپاره داسې ناکامې غونډې کوي. اوس که تاسې خبر شوي یاستئ په روس کې غونډه شوې وه چې هلته د ایران مرتد حکومت، شیعه حکومت او د پاکستان مرتد حکومت سره یو ځای شوي وو. د روس حکومت سره د اسلامي خلافت په خلاف باندې دوی کوم پلان ترتیبوه او د اسلامي خلافت په خلاف یې جنګ ته پلانونه جوړول. نو اوس یې د افغانستان مرتد حکومت خپه دی چې موږ هم دې تړون ته نه یو غوښتي. د دوی دغه ګډې ناستې به ستاسې په خوځښت کښې او ستاسې په مورال کښې کوم بدلون راوړي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم ټولو قدرمنو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوله خو د شرم خبره دا ده چې د افغانستان حکومت چې کله دا جوړ شوی ده د مغه رئیس ته د کفر خدمت شروع کړی ده شروع کړی تر ننه پورې او بیا چې غونډه وسوه په دې کښې راوبه دا خو غټ د شرم خبره ده نو په انسان کښې چې ضمیر نه وي او په یو څنګ کښې یو یو سجاعت پکښې نه یو ایمان پکښې نه هغه بیا داسې خلق دې شرم خبره ده ای اشرف غنیه وشرمېږه ای دا نورو بادارانو ټول وشرمېږئ چې کفر ته مو دومره خدمت وکړ دومره منډې مو کړې او بیا هم سره سره د غونډې یو یو بې غرض د د بل ملک مزدور د پاکستان آی ایس آی مزدور امارت ته هغه یې وباله او تاسې ونه بلئ اول خو تاسې ته شرم خبره دا ده او دویمه زه دې ټولو کفارو ته زما دا پیغام ده چې ای کفارو تاسې خو دا درې ملکو غونډه وکړه والله العظیم چې تاسې دا ټوله نړۍ را غونډه شئ او دا ټوله نړۍ زموږ په خلاف باندې غونډه وکړي والله العظیم چې د الله په ذات مې دې قسم وي چې انشاءالله د موږ په مورال کښې به هېڅ د ذرې قدر ته د ذرې قدر ته به انشاءالله د موږ په په مورال کښې کوم خنډ به پکښې رانه شي او کوم ضرر به پکښې رانه شي انشاءالله بإذن الله تکبیر الله اکبر تکبیر الله اکبر دولة الاسلام باقیه دولة الاسلام باقیه نو د ما ټولو ته دا پیغام ده چې انشاءالله د موږ په مورال کښې ځکه چې موږ یوازې یوازې د الله رب العالمین دپاره جنګېږو که دې مونږ دا مشران هم شهیدان شي که هر څه وشي ان شاءالله مونږ دې الله رب العالمین لپاره جنګېږو مونږ د هغه ذات لپاره جنګېږو چې هغه حی لایموت ده په هغه باندې مرګ نه راځي او په هغه باندې فنا نه راځي مونږ د هغه ذات لپاره جنګېږو ای کفارو ان شاءالله باذن الله اول خو دې مونږ تاسې د هغه ده چې مونږ مونږ الحمدلله مونږ ګوره اوباما ته لاس اچولی اوس دا ټرمپ ده او که دا څه شی دا اوس درېدلې ده والله دا به هم رانه خلاص نه شي ولا چې ټرمپ هم ودرېږي او که بل هم ودرېږي ان شاءالله باذن الله یو به رانه نه خلاصېږي ای اشرف غنیه ای ای ایران مرتد حکومته ای پاکستانه تاسې خو د هغو ټول غلامان یاستئ مونږ د هغو د هغو غاړې ته لاس اچولی ده او هغه هم په جال کښې راګیر کړي تاسې خو د هغو بچیان یاستئ تاسې د هغو مزدوران یاستئ زه ګوره د خلافت یو عادي مجاهد یم یو عادي مجاهد والله العظیم د الله په ذات مې د قسم چې یو کس درته پاتې شم که نه انشاءالله زه مرګ پسې ګرځم او انشاءالله تاسې پسې ګرځم والله که رانه خلاص یئ که نه خو افسوس افسوس چې ما ته مشرانو اجازه کولی والله همداسې په تکې تنها په یو اذان درسره تلمه او انشاءالله چې په هر شي کښې هسې رانه خلاص به نه شې انشاءالله تاسې ته به انشاءالله مونږ داسې ریکارډ کېږدو که نه چې تاسې انشاءالله خوندې او مندې او د نیاګانې به مې انشاءالله تاسو بچو ته تاسو کلمسوې قروسوې ته به انشاءالله په تاریخ کښې به انشاءالله درته یادوي انشاءالله انشاءالله نو الحمدلله الله موږ ته ویلي دي چې د الله د دین په دښمنانو باندې به تاسو هېڅکله نرمي نه کوئ لکه مونږ چې کمي نه یو نرمي کوو هغه د عامو مسلمانانو سره مونږ ډېره زیاته نرمي کوو څوک چې د الله د دین دښمني کوي نو خبرې تاسې واورېدې نو یقیني ده چې څوک هم د الله دین مقابلې ته ودرېږي نو هغې باندې مونږ هېڅکله نرمي نه کوو هغه بیا مونږ نو تاسو پوهېږئ چې هر یو مجاهد سره الحمدلله د خلافت هر یو مجاهد سره په ټاپ کې چاړه وي بیا چې کله په جنګ کې ګېر شي نو هغوی بیا په تاسو باندې رحم نه کوي وړاندې له دې چې تاسې اسلامي خلافت ته تسلیم شئ دلته راغلي موږ د الله لپاره الحمدالله دلته قوم پرستۍ نه شته دلته الحمدالله ازبک شته تاجیک شته روسي شته الحمدالله هر قسم خلک دلته موجود دي دلته دا خلک راغلي خالص د الله د رضا لپاره راغلي دي الحمدالله یو بل سره مینه او محبت ښه کوو یو ملګری وایي زه خدمت کوم بل وایي زۀ کوم الحمدالله دلته ښه په سکون او چین سره زموږ ژوند تېرېږي الحمدالله ډېره ښه ده برابر شو دې ته چې دلته خو زه تاسو وینم چې مجاهدین ملګري الحمدالله خپل ځان ته خپله خدمت کوي ما ولیدل نن غرمه زما او د حسن صاحب تګ سره وه او دا کتغ او دا هر څه تاسې خپله وکړل او ملګري کالیم ځان ته دلته په خط کښې خپله مینځي او که اتاق یې اتاق ځان ته خپله جارو کوي ځای ځان ته خپله جوړوي بس ملګرو خدمت کوي د ملګرو کالي وینځي کله چې داسې حساب وي تاسې ځان ته خپل کالي وینځئ یا دا نور ملګري یا کتغ کوي یا پخلی کوي په دغې وخت کښې تاسې کوم احساس کوئ په دې وخت کښې تاسې سره کوم ذهنیت وي نو الحمدلله موږ چې دا دا خدمتونه کوو دا تکلیفونه کوو دا یوازې یوازې د الله رب العالمین دپاره او زمونږ نظر چې دا په آخرت باندې لګېږي خلک ګوره د مونږ په مخلاف باندې حالانکې چې مونږ سره چې مقابل کې کوم خطونه پراته دي د مرتدینو او د کفارو هغوی ته پاکټ کړي وریجې په پاکټو کې را ځي هغوی ته سرې کړي غوښې را ځي او مونږ چې کله خپله خدمت کوو او خپل هغه کوو د مونږ الله رب العالمین مونږ چې یا الله رب العالمینه ته خو مونږ وینې او ته زمونږ په حال باندې خبردار او همدغه حال دی مونږ الحمدلله چې الله رب العالمين مونږ ته ګوري او الله الله رب العالمين زمونږ په صورت حال باندې هغه ښه عالم ده چې الله سبحانه وتعالی د همدغې وجې نه الله سبحانه وتعالی مونږ ته فتحې را کړې دي په مونږ کښې الحمدلله تکبر نه شته په مونږ کښې الحمدلله لوی نه شته مونږ کښې الحمدلله مختلف قومونه سره راټول شوي یاستو څوک ازبک ده څوک تاجک ده څوک هغه ده والله العظیم شرافت صاحب هره ورځ یو عوام سړی و هغه تعجب وکړ زموږ په حال باندې نه ده والله العظیم ما ته خپله ژړا هم راغله زه ورسره ناست وم هغه ورځ وایي دا تاسې چې دا یو عجیب حالات ده وایي ما لې ولې نو چیسته مې وکتل یو ملګري وړه هغه ګل هغه بل چې د ورته مټې را بډ وهلې وې خسې را خسې را ټولول هغه بل چې ورته ناره ته اور اچوو او یو ملګری لګیا او سبزي را کوله او زه ورته ناست وم که نه والله هغه ګوره په حال ما یې تعجب وکړ ما ورته وویل ګوره خلک مونږ پسې خبرې کوي چې دوی ته قسما قسم پیسې را روانې دي او قسما بله ورځ به ما ملګري ته مې بیا کتلې چې اخېستل یې لرګي خېشته وو اور یې نه اخېست بېچاره و سترګو نه یې اوښکې روانې وې او اور یې بله وو نو ګوره په دې داسې حال باندې ګوره دا دا د پیسو دپاره څوک نه کوي والله دې مرتدینو ته ته په لکهاو پیسې ورکړه که دې دود ته او یا دې دې سختیو ته راغله نه شي راتلی دا یې پیسو دپاره نه کېږي دا هغه یوازې یوازې دا د الله رب العالمین او د الله رب العالمین د دین مینه ده را سره الحمدلله دلته چې څوک راغلي دا په بصیرت باندې راغلي دلته چې څوک راغلي دي دا په پټو سترګو مينه نه دي راغلي، ده سره د اخرت غم ده، ده سره د خپل دين غم ده، ځکه چې د موږ دين پيماس په قرآن کريم پسې پسخندې وسوې، څومره مسلمانان په جېلونو کې پراته دي، مسلمانانو حقونه پيمال کېږي، هېچا ورسره غم نه و، الحمدلله يوازې يوازې دغه د خلافت الحمدلله د خلافت مجاهدينو چې له نظريو سره پيدا شوه الحمدلله الله رب العالمين په دې مجاهدينو باندې احسان وکړ او الله رب العالمين احسانات سړی وګوري ډېر احسانات يې په موږ باندې کړي دي نو مونږ چې دا تکالیف کوو، دا خپل خدمت کوو، دا هغه کوو، دا الله د الله رب العالمین لپاره کوو، دا مینه او محبت هم چې ده دا هم د الله رب العالمین لپاره ده او دې کفارو او دې مرتدینو سره هم چې دا دښمني ده او ان شاء الله هېڅکله به مونږ په دوی باندې نرمي ونه کړو ان شاء الله باذن الله ځکه چې دوی سره د دین غم نه شته او دوی سره د اسلام غم نه شته ان شاء الله هېڅکله به په دوی باندې مونږ نرمي ونه کړو هېڅکله به باندې رحم ونه کړو که دوی چېرته اسلام غوره کړه او راغله دوی خپل اسلام ته غاړه کېښودله والله العلیم زه به زه خو همداغه یو عادي مجاهد یم زه به یې ورته خدمت کوم انشاءالله څپلۍ به ورته سموم خو لېکن دوی چې په دا رقم تکبر او په غرور کي والله العظیم چې انشاءالله زه به خپل اولاد ته او خپل هغه لمسي ته او خپل کاکا کړوسي ته به مې انشاءالله زه دا نصیحت کوم چې دا مرتدین او دا کفار در نه خلاص نه سي نو الحمدلله دلته زمونږ په خپل منځ کښې الحمدلله ډېر مینه محبت ده ډېر په عاجزۍ سره یو له بله مخکې کېږي یو بل ته څپلۍ سموي یو بل ته خدمت کوي دا د چا دپاره کوو؟ دا د الله رب العالمین دپاره کوو چې الله رب العالمین له مونږ نه راضي شي او مونږ پیدا کړي یاستو الله رب العالمین الله رب العالمین مونږ ته داسې د بېعزتۍ ژوند نه دی را کړی الحمدلله د عزت ژوند دی را کړی الحمدلله سره د دې الحمدلله د مونږ په الحمدلله په خپل ملګرو کښې عزت ده الحمدلله عوامو خلکو سره عزت ده الحمدلله الله رب العالمین انشاءالله باذن الله چې الله رب العالمین هم رانه راضي ده انشاءالله باذن الله ځکه چې الحمدلله مونږ په هر جنګ پسې تللي یاست او هر جنګ الحمدلله زمونږ نه فتحه او بریا ده که نه مونږ سره چې شی دی همدغه خپل خدمتونه کوو خپل ځان ته کوډې جارو کوو خپل ځان ته خپل ځان ته کالي مینځو سره د دې ضعیفین الله رب العالمین خو ډېر قوي ذات ده او ډېر مهربان ذات ده ډېره زیاته مننه قدرمنو مجاهدینو ملګرو خوښه مو نه ده چې په دغه بنډار په منځ کښې یو نظم واورو تفریح مو نو حسان صاحب ته بلنه ورکړو حسان صاحب به نظم ووایي په دې هیله یو چې تاسې او د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي مننه شفق صاحب خوشحاله یو چې د اسلامي خلافت سنګرونو ته راغلي یو ختونو ته راغلي یو الله جل جلاله دې دې مجاهدینو مټې مضبوطې کړي الله یې دوی پښې مضبوطې کړي چې د اسلامي خلافت ختونه ساتي او ډېر زیات خوشحاله یو د خوشحالۍ نه چې رښتیا درته ووایم مننه شفق صاحب تاسو خپل حالات وکتل او چې مجاهدین څومره خوشحاله دي نو دا دوی یو په دوه چنده باندې مونږ هم خوشحاله شولو ځکه مونږ وکتل دوی ته مخامخ چې کوم خطونه پراته دي د مرتدینو او د کفارو پراته دي د هغوی حالات چې مونږ وګورو د هغوی ذلت په کوم ذلت کښې دي او څومره هغه د خپل حفاظت لپاره یې څومره هغه بوجیګانې او هغه کمربندونه ځان نه تاو کړي دي او د مجاهدینو حالات چې مونږ دلته وګورو نو چې رښتیا درته ووایم شفق صاحب تاسو خپله مو وکتلې نو ډېر زیات تعجب کښې پرېوتم تاسو ملګرو ته نظم ډالۍ کړه چې سنګر کښې دغه ډېره زیاته مننه حسن صیب قدرمنو مجاهدینو ملګرو ستاسې نه هم ډېره زیاته مننه چې تاسې ورسره بدرګه کړ نو قدرمنو اورېدونکو د مختلفو ژبو والا مجاهدین ملګري شته دی الحمدلله مختلفو قومونو نه خلک راغلي زه چې دلته په دې خط کښې ګورم پنجابي ژبې ملګري هم شته دی ازبکي ژبې والا هم شته دی د تاجکي ژبو والا هم شته دی د روسي ژبې والا ورونه هم شته دی دا ټول سره مسلمانان دي او ټول سره وروڼه دي. ما سره یو ملګری چې په تاجکي ژبه باندې خبرې کوي، دا هم د ملګرو سره په خط کښې دی. له دې به وپوښتم چې دلته خو د مجاهدینو تر منځ هغه د قوم پرستۍ او داسې خبرې خو نشته که نه؟ مطلب په خپلو منځونو کښې لږه قوم پرستي خو به نه وي؟ بغداد کښې ولې خوب دودی؟ تاجکستان کښې او الحمدالله دلته موږ سره وروڼه یو دا ورور به وغږوه چې د پاکستان په خلاف دا کوم فکر لري د پاکستان مرتد حکومت په اړه دا څه وایي مهرباني وکړئ تاسې د پاکستان مرتد حکومت ته کوم ګواښ کوئ او د پاکستان حکومت ته تاسې په کوم نظر ګورئ د هغې په اړه ستاسې فکر څنګه دی پاکستاني حکومت کا کفر اپنی حدود کو پار کر چکا ہے آپ نے وزیرستان میں دیکھا ہوگا سوات میں دیکھا ہوگا لال مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح مسلمانوں کو قتل عام کیا سبا مازدیګر څلور بجې چې د دري نشراتو او پنځه نیمې بجې ماښام د پښتو نشراتو لپاره ستاسې درنه چوپړ ته حاضرېږو تر هغې مو په څښتن تعالی سپرو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته